باقیتان لا تفنیان ولا یفنی اهلهما د جنت حواله سره د جهنم حواله سره دا خبره ده چې دا دواړه باقی دي دا فانی کیږي نه ان به د اهل فانی کیږي فان همیشه به دائمتان بدی تریان د آدم ناراضي او استمرار به ورکه ځکه الله تعالی فرمایي په حق د دواړو فریقینو کې خالدین فیها ابدا جنتیان به په جنت کې همیشه خالدین فیها ابدا جهنميان به جهنم کې همیشه خالدین فیها ابدا کته وای دا خالدین فیها ابدا ټکی خو نور صورتونو کې مراغلی ته تنه مقصد طویل اخلي لکه دا قاتل عمدن په صورت کې جوابدار ال ته مجبوری مسلمان دی او چا سړی مسلمان فرمانی او جنتر سره لا نرشي نو بیا د آیات شریف سمانا ده چې چا چې په اندازې د زری خیر کړي نو یارا هغه بینی دا غي بیا سمانا جوړي دلته مجبور یو دلته مجبوری نشته نو دا کلام به په خپل حقیقت باندې عمل کو جنت ته چې جنتی لاړ او جهنم ته چې کافر لاړ نو خالدین فیها ابدا واما ما قیل سره د فر سوال واما ما قیل سره د فر چاره د سوال حاصل د سوال دار چې معنا دا ده چې هر شی په نظر د وجود امکاني د دغه شی دا په نظر سره وجود واجبي ته دا سره ک علم یکن لکه دې چې نه لکه دې چې عدمي نو ځکه حالکون ټکه مستعمل شوی دیمه معنا دا ده چې کل شی حالکون الا وجهه ته به هلاکی مگر واجهانا یعنی دا جنت او جهنم لحظتن به ورک شي بیا به پیدا شي نو د دې منافات نه حالکون د دوام سره منافات نشته یو لک ټیم لبلری شي او بیا به اشته شي درېمه معنی دا نه چې هالکون معنا نه ده چې هغه به بالکل نسیم منسیا شي د هالکون معنا چې کوم شی باندې انتفاع نشي اغستل کېدی وقتی توګه باندې کوم شی قابل انتفاع پاتې نشي هغه شی باندې مطلق کېږي د هلاک نو کل شی هالک تک تکنا یو دا جنت او جهنم با سټیم قابل انتفاع یا قابل ضرر دا یو پاتې نشي کم شیره پاره چې تخلیق شعر هغه کار به تینا نکیږي نو لک ټیم د پاره به دا سکیږي نو خود دې د دوام سره سمونافات نشته و اما ما قیل چې ویلې شي جندلنی چې اس دلالت نشته په دې آیات کې علی الفناء په فنا باندې ذهاب کړل جهمیو جهم نو صفوان اله دې خبره ته چفانی کیږي بدا دواړه د دې اهل بفانی کیږي خدای او داس قول چې مخالف ته کتاب الله دې د سنت او اجماع اپدی یو شوبه ہم نشتے فضا حجتنا یہ حضرات اپنے اسی موقع پہ باطل پہ شبہ تھک نہیں پیش کر سکتے ہیں تو حجت پیش کرنا ان کی وس سے باہر ہے ان کی وسط اور طاقت سے باہر ہے حجت پیش کرنا تو دور دور کی بات ہے والکبیرہ لا تخلو عبد المؤمن من الايمان مولانا دا مسله ده د کبیره آیا په کبیره سره یو سړی د ایمان نوځي او که سړی د ایمان نه نوځي نو دی ویل کبیره تو کبیره نوځي عبد مؤمن من پاستی د ارتکاب د کبیره د ایمان نسوکوزین نه دا زمنګ موقف دی دا خبره په آغاز د کتاب کې هم صحاده پورې ذکر وا چې په دې کې او سو رائے دي یو رائے اهل سنت والجماعت چې چا کبیره او قدا مؤمن دي او دویم دای د معتزله دا او د درمه د خوارج دا نو رای د اهل سنت خدا را معتزله وای چې مرتکب د کبیره له سبب مؤمن ولا به کافر او خوارج وای کافر اصل کې وجه دا نه چې ان شاء الله روس دا خبره تفصیلی حواله سره ذکر کې ولته ان شاء الله تفصیل کوم چې ایمان بسیط ته کوم مرکب دی ایمان زیاتیږي او نه زیاتیږي ان شاء الله دا تفصیلی خبره کوم چې تاسو ځان مله شکوک او شبهات د الله په فضل او کرم سره ووزي خودمره مسله ده چې ایمان زمنګ په نيز عبارت تر تصدیق نه نو مرتکب کبیره چې دی نو د مؤمن د ځکه تصدیق شته اگر کا عمل نشته معتزله وی ایمان مرکب دی قول عمل او د تصدیق قول او عمل او تصدیق تصدیق بالجنان عمل بالارکان او اقرار باللسان د دین نه دی دا کوم سړی چې عمل پرې خدای تاریخ عمل شو درې مرای د خارج نه هغه وی ایمان عبارت تر تصدیق نه فقط او کم سړی دا نه دا هغه وی درې درې وانه نه عبارت ته لکه معتزله چې څنګه وی هغه وی واغې د بلا بچی بیا وی اعمال اعمالنا مطلق اعمال اخلي حتی فرض دي واجب که مستحب که مندوب وي دا ټول په چا کې داخل نه دا د ایمان حصہ را نو کم سړي چې عمل نه کا نو په انتفاع رجو سره انتفاع په کل کې را دا مؤمن نه دی او کافر دی کافر ذکر دی چې کفر د دې پنځ عبارت دی د عدم ایمان نه جحود حق د انکار حق نه نه د عدم ایمان نه او دا سړی خو مؤمن نه دی نو چې مؤمن نه دی نو کافر شو کنه نو اهل سنت والجماعت وی دا کس مؤمن دی اهل سنت والجماعت وی دا کس مؤمن دی او معتزله وی دا کس نه مؤمن دی نه کافر دی او خوارج وای وای دا کس د کافر دی بس دا مسله ختم شول زمنګ مسلک دار چې ول کبیره تو کبیره نو زی عبد مؤمن په واسطه د ارتکاب د کبیره من الايمان د ایمان نه د ایمان نه خارجي نه اوس مسله د دې را چې کبیره ستا وای کبیره ستا وای عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت ده چې کبیره هر هغه ګناه تا وای چې په قران کریم کې پاغه باندې د غضب او د لعنت او د دخول ټول جهنم آبادن داسې قسم امور ذکرې دا غي د پاره داسې سزاګانې تجویز شوي نو دې ته ویل کېږي ګناي کبیره دې ته ویل کېږي ګناي کبیره دا یو راي ده دې مسله دویمه رائے په دې کې ادا ده چې کبیره اغا کبایر دویم رائے ورکه دا ده په کبایرو کې چې کبایر او صغائر دا اصل کې امور اضافیه دي دا اصل کې امور دي خو کم امور دي دا امور اضافیه دي شبیر احمد عثماني رحم الله دی رايته ترجیح ورکړل دا امور اضافیه دي کبایر او صغایر دا امور اضافي دي ارشه په صغیری په نسبت سره ما فوق تا او کبیری په نسبت سره ما تحت لکه مثال په تور باندې یو زنا نه له لس وړو دا صغیره ده په مقابله د زنا کې دا په مقابله ده په مقابله دا څه قتلو کې دا څه شی ده کبیره نو یو شی هم څه شی صغیر او کبیر خو په یو اعتبار سره صغیر بل اعتبار سره سي درم را اداره چې یو ګنام داسې نشته هر هغه ګنا غالبا امام غزالی رحم الله فرمایي چې کم ګنا چې سړی کوي چې کم ګنا سړی کوي او ځکه خوفي نو دا صغیره دا چې بے خوف کوي نو هغه کبیره ده اگر که وړکی ګناه بے خوف کوي نو دا کبیره ده که غټ ګناه سره سره د یری نه کوي نو دا څه شی ده صغیره ده دا صغیره ده وشکه نو داسې قسم مثال په تور باندې علما کرامو د باره کې خبرې کړلې بعض علما کرامو بیا هغه حصرونه کړلې چې دومره کبایر دی او دومره دی او دومره دی لکه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نه دی شرک بالله دی قتل د نفس بغیر حق دی او یو پاک دامن خلته کنزل کولی په زنا تیخت د جنگ نه سحر دی عقل د مال الیتیم دی حقوق د والدین او مسلمانانو دی الحاد په الحرم دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عقل د ربار علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې سره سرقه او شرب خمرم دي چا داسې ویلي حسره کړل او چا ویلي دي چې بس کبیره دا چې داغه فساد په مثل د فساد دی یا د زیاتی نو دا ټول پچا کې داخل دي فکبائر کې لکه حقوق الوالدین دلته ذکر دي نو د استادانو عاق کوله وې دام داسې شو حقوق الوالدین ذکر دی کنه نو دا رنګ دا پچا کې داخل شو یا شرب خمر دی نو دا نور مسکرات نسوار وغیرہ وای دا وی په حکم د چا کې شو دا شرابو کې شو د دې کې شو دا په حکم د چا کې شو دا چې دا غي مقصدا دا غي مری په مثل یا دا غي نه زیاتی نو دا چر سا بنګا دا ټول پکې تراله تاسو پوه شئ یا لکه سرقه را دلته خو سرقه ذکر ده ولی چې سره قطاع الطريق او لاري وي ډاکی کین هغه د دین هم فساد شي ده سیوا ده هغه ورکه مراغله او بعض علما کرام فرمایي درې په خېټه کې دي نو څو شو او دوا دا عورت کې دي نو څو شو او دوا په لاسونو کې دي یو په خپې کې دي او یو په ټول بدن کې دي نو ټول څو شو کم کې سلو او نور هغه په جبه کې شهادت زور په دروغه گواهی کول او د یو مسلمان بیبي هغه ته د زنا تهمت پای د زنا تهمت لګول د قرنګ هغه قسم یمینی غموسه په تیر شوی کبانې چې خی کړي بیا وای دا کار ما نه دی کړي او سلورم سحر نو دا سلور پس کې دي او درې په خېټه کې دي شرب خمر اکل د مال الیتیم ظلمن او اکل د سود چې کوم دی هغه په عورت کې دی زنا او لواطت او دو پلاس کې دی قتل او سرقه یو په خپه کې دی تیخت د جنگ نه او سرورم په ټول بدن کې دی ابل چې په ټول بدن کې وی هغه حقوق الوالدین نو دا ټول سو شو ولس دا سن کتابونو کې 70 پورې شمار کړل خدا ټول خبرو نه غوړه خبره ما غره چوڑان دي نه ما دی دا ذکر کړل چې کوم شي فساد په مثل د فساد د دی یاد دینه زیات هغه بچی شي کوي والکبیره تو کبیره اختلاف شوه د روایت فيها پدې کې نو روایت شرید ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه چې دا نه دی شرک بالله د الله تعالی سره شرک کوله هغه شرک په الوهیت په العبادت او که شرک په تصرف او په اختیار او کدا قرنګ شرک په صفات دا ټول اقسام د شرک شرکون دي دا شرک ته کبیره ده نو روایت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا نه دي شرک بالله ده قتل د نفس بغیر حق کنده قتل د نفس بغیر حق نه یو کس چې مرشي په غیر د حق نه قتل د نفس بغیر حق نه یو څه صورتونه دي دا قتل د نفس به حق نه یو څه صورتونه دي نه نو ټول بغیر حق نه دي قصاصا نه مړ کی سره یا ردتن مړ کی یو کس او یا څنګه مړ کی یا محسن یو زنا او کې او دې شي نو دا یو سودی انور بغیر حق او دا قرانګه قذف د محسنه یا محسنه بیبي بی داغه تر زنا نسبت شي او تخت د جنگ نه د زحف نه د جنگ نه ویخته دلته علما کرام احناف وای وای دوګنا د دینه چې زیاتی دوګنا دي کنه یو مسلمان دی دوه کافر دي خدا مجموعي حواله سره چې لګم د دې تعداد نه زیات شو نو که بیا او تخته دا خیر دی امام شافعی رحم الله فرمای 1 بټه 3 1 بټه اغه می سال په تور باندې نو ویری او مسلمانانو اغه نو دې ټیم کې باندې تختی کده دین لګ اغه زیات بیا نو بیا با تختی او شبا پوښوي او امام محمد رحم الله فرمایي چې دوله زره مسلمانانی وې دا بر سره نه تختی دوله زره مسلمانان چې په کمزې کې شکست خوري دا غي مقصد دا دی چې مسلمانان څه مسلمانان نه دي دي کې څه کمزوري ده باطنی کمی ده کنه ټول زره مسلمانان څنګه شکست پوری امام محمد رحم الله دا څه فرمایلی پس ما ځین کې دا راځي زیما محمد رحم الله د خپل وخت مطابق او خبره کړل یو ځکه دوله زره خپل ځکه دوله سکروړی ورپسې نو مطلب هلته بیا د دونه زرو حیثیت هغه نو داسې تعداد ما ته صحیح نه ښکاري زه ما داسې خبره صحیح ده چې یک بټه دو شي یا یک بټه تین شي یا څه شي یا څه شي نو دا خبره صحیح ده خو چې داسې نه نو بیا به دا خو دوله زر خو دوله زره کر شل زره په مقابل کې شي خو نیمم دغه نیم ته کمم نه دي کنه ځکه چې هغه سریر سره به نیم کېږي ا بس شل زره سریر زره نیم شو کاته سره زره یو داسې په نور زبره نو بیا به کله د شي چې یو مسلمان په مقابله کې و تقریبا 200 کسان راشي نو البته بیا شي والسحر دا قرانګه مسله د سحر دا مسله سحر نو سحر هغه چې یو د دفاع لپاره زکې نو امید دی چې حرام نشي بیا حرام نه دی او کر دفاع لپاره نه او شرکی کلمات پکې نو بیا ظاهر خبره دار چې د شرکی کلماتو وایل کوم څه شي شرک نو به حرام دی پکې تاسو شرک شک نشته نو دلته کې سحر نه مراد نو سحر دی وای چې دام په کبیره کې ده لکه څنګه چې قتل د نفس و غیره ده او دا رنګ عقل د مال الیتیم عقل د واکل مال الیتیم عقل د مال د یتیم حقوق د والدینو مسلمانانو حقوق د والدینو هغه والدین چې مسلمانان زموږ علما کرام فرمایي وې د علم یو درې مرتبه دي یو فرض عین علم دی یو فرض کفایه علم دی او یو تعمق د علم کې نو په دې اول دواړو صورتونو کې وې د والدینو کې اجازه ورم نه کې خیر دی اپ دې دویم هغه دریم صورت کې وې د والدینو اجازه ته ضروری دی پاتې شو مسله د جهاد وې آی کې خو خامخا پکار د روایتونو اجازه غوښتل وی وجه دارا چې عام توګه په جهاد کې څه شی هغه دا نفس ورکېدل او ختمېدل په دې نورو کې خدا د غنښته کنه نو چې کله فرض عین نه نو بل هر صورت چې نو بیا پکار دارا چې څه شی غواړي اجازه د مور او پلار وغواړي او بعضي علما کرام دا چې لیکلي دي چې که په یو ځل سنت مؤکده یا یو ځل هغه وی چې ترک کړو که یو ځل سړي ترک په خیر دی خو که ابدان دا څه حکم کوي نبي طاعت تم مخلوق نشته ماسلت معصیت لا خالق او الحاد فی الحرم یعنی آئی کی گناہ کول ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایا کل تربا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی سرقه ور سره او شرب خمرم وقیل ویل شرک کم شی چې دا فساد په مثل له فساد د دې یا د دې نه زیات دي وقیل ویل شیر کله ما توعد علی الشارع بخصوصه په کم چې شارع او وعید ذکر کړي هغه به کبیره وقیل ویل شیر هغه معصیت کې اصرار پکې عبد هغه کبیره ده او دا هغه نه چې بنده دا غینه قرت واړي نو هغه صغیره ده نو مطلب په دې تقدیر باندې حقوق الله چې کوم دی آی کې نقصان هغه ټول صغیره شي چې سړی بخنه غواړي او حقوق العباد الته که بخنه او غواړي د الله نه الله نه کې نو بیا ټول کبیره نو دینه معلومه شو چې حقوق العباده ډېر زیات خیال ساتل پکاري الله خو دې بخین او سره خو دې بیا بخین نه کنه وقال صاحب الكفايه حق دار دا ما پاغاس کې ویل شبیر احمد عثماني رحمه الله دا غیر او دا رنګ سفیان ثوری رحم الله هم دا راي ده حق دا دا دواړه چې دا اسمان اضافیان دي لکه حرکت سریعه او بطیئه یو حرکت تیزی په نسبت ته یو بطیئه په نسبت د بل د دې تعریف نشي کېدلی په اعتبار د ذات تنو سره نو هرغه معصیت کې اضافت ما فوق تو شنو دا صغیره ده او که اضافت ما دون او کته تو شنو دا کبیره ده او کبیره مطلقه هی الکفر او کفر ده اس لا ذنب اکبر بن د دینه غټ ګنا بل نه حاصل کلام دار چې مراد په کبیره سردل تکیا هغه دی هغه کفر نه هغه کبیره چې هغه کفر نه او علاوه تنه هر یوي داغه حکم دار چې نوز عبد مؤمن په دې سره من الايمان د ایمان نه